مخکې ټولو صورتونو کې جهاد او انفاق ذکر شو دې دوه صورتونو کې امور انتظامیه ذکر کړي سورې تعاون کې مقاصدو او دې صورت کې داغه لپاره امور انتظامیه دي یالته ویلو چې بعض بیبیان استادونه او د اولاد نه دشمنان دي نو دې صورت کې وی چې آخري حل یې طلاق دی نو پنځلس اوامر به ذکر کړي درې نواهی او پنځه ثمرات د تقوا یا ایو النبی اے پیغمبر پاک اذا طلقتم النساء وای امت ته کله چې تاسو طلاق ورکوي خذله فطلقوهن لعدتهن طلاق ورکې دی لره او په داسې حال کې چې عدت شمارل شي چې په طهر کې پاکوالی کې واحصل عدته او شماره د عدت دې پابندیو کې او من يتعدى حدود الله سوک چې اوړي د الله د احکامنا د حدودنا فقط ظلم نفسه نو د ظلم کو په خپل ځان باندې لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نپويږي نفس چې شاید الله سنوي په طریقه د شریعت او فارقوهن بمعروف او یا جدا کې دی لرا په صحیح طریقې سره واشهدوا ذوی عدل منکم او گواهان راولې دوه انصافدار ستاسو مسلمانانو نه چې کله جدائی راځي واقیم الشهادت لله او درست کې گواہی خاص د الله د رضا لپاره ذالکم یعذ به په دې احکام سره واعظ کول شي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هغه چاته چې مان راوړي په الله باندې او پر د آخرت باندې ومن يتق الله يجعل له مخرجا هغه څوک چې د الله نه یریږي نو مقرر به کې الله دا غد پاره وتل د مصیبتونو نه تاسو خو نوې چې مصیبت به په ناراضي راضي با الله بوله دا غي د وتو لار ګوري دا تقوا یو ثمره ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق ورکی دتا دا طرف نه چې د بخیال نه ثمرات او من يتوکل علی الله فهو حسبه هغه څوک چې توکل کوي په الله باندې الله ولا کافی دی ان الله بالغ امره بشک الله پورا کون کې د خپل کار لره قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا چې مقرر کړی دی الله هر یو شی لره اندازا په خپل تقدیر کې واللائي يئسنا من المحيض عدت داغي با درې میاشتې وي واللائي لم يحزنا هغه زنانا چې داغي د سر نه حیض او بیماری ناراضي داغي عدت بوم درې میاشتې وي واولات الاحمال او هغه زنانا چې حمل والی امید یې د بچي اجلهن ان یزعن حملهن او له طلاق ورکړي شي نو نیټه داغي دا دا چې اوزي گئی خپل بچی لره بس عدت خلاص شو ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هغه څوک چې د الله نه یریږي الله پیدا کی د لرا د خپل طرف نه سانتیا ذالک امر الله انزله الیکم دا د الله حکم دی چې نازل کړي د تاسو ته اوساته دی لرا په عزت کې سرنګ چې تاسو ځان ساته د خپل طاقت مناسب دیلو ما سره هایش ورکه ولا تضارون او دیل zarar مور کوي اس زویقو علیهن چې تنګي او سختیو کې په دی باندې فین ارضعن لکم پس که چردی په خپل پیور کې استاسو د پارا دی بچی لره فآتوهن اجورهن نور کې دی تا خپل مزدوری د دوو کالو واتمروا بینکم بمعروف او مشورو کې خپل میان کې خپې صحیح طریقې سره چې څنګه قانون دی پینتا سرتم وکړه تاسو یو بل تنگ وای او سختی کوي په یو بل باندې خبره نه جوړیږي نو بس دا دي زی خپل مور فسترضع له اخرى او په ور کې دی ماشوم لرا سو قبل زنانا لینفق ذو ساعت من ساعته خامخا خرچ دی کوي مالدار سره د خپل مالدارې مناسب بخل دې نه کوي کنه وکایم من قريه عتت عن امر ربها ورسله او ډیر د داسې کلونه چې سرکشي کړي وا د حکم د خپل ربنا او د پیغمبرانو نه فحاسبنا حسابا شدیدا پس مونږه حساب کوي سره په دې دنیا کې حساب سخت عبد الله لهم عذابا شديدا د دې دنیا په عذاب نه خلاصيږي تیار کړی الله دې د پار عذاب سخت د قیامت فتقوا الله يا اولي الالباب ويريګه د الله نه اي عقل مندو عقل منسوک دی الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل اغي تعالی وی قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا چې الله نازل کړي تاسو ته یو ذکر یو نصیحت رسولن چې هغه د پیغمبر دی کنه دا عین ذکر او نصیحت دی یتلو علیکم آیات الله لاندې د ونو داغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا او وسی به پاغي کې همیشه همیشه قد احسن الله له رزقا او ډیر خسته کړی الله عز د پارا رزق د جنت لتعلمو چې تاسو دوره پوښه ان الله على كل شيء قدير چې بشک الله پارس باندې قادر دی یو صفت دا قدرت ته دا معلوم کئ وان الله قد احاط بكل شيء علما او بشک الله راګیر کړی دی هر یو شی په خپل علم کې چې دا صفاتونه د الله معلوم کړي قدرت او علم دې لپاره دا دنیا آباد کړې ده